الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي ويا زما بندگانو تا يقول التي چې ويا خبره هي احسن چې خسته ده اسد د دین او د توحید خبره ده ان شیطان یقینا شیطان ينزغ بينهم وسوسه غرزي په مند دیو کې ان شیطان کان للانسان یقینا شیطان د انسان د پاره د عدو مبینه دشمن ښکارا ربکم عالم بكم رب تاسو په دې پتا سو باندې ایشا که خو خشي د الله يرحمکم رحم به کی پتا سو باندې و ایشا که خو خشي د الله يعذبکم عذاب بدر کې تاسو ته بار سلناک علیم نه دې لګلې مونږ تعالی را پدی باندې وکیلن ذمہوار ان چې تا نه وته پوس کو چې ولې دا لاړ جهنم ته وربک عالم رب ستا په دې بمن پاچا باندې په سماوات چې بسمانونو زمکو ګری ولقد فضلنا بعض النبيين یقینا غره کړی دی موږ بعضی پیغمبران علی بعض په بعض نور باندې دا د الله فیصله د کار دی چې بعضی زیات غره وره کوم خو موږ د پاره ایمان په ټولو ساتل برابر دي اجمالی ایمان د ټولو نه غره عقیده ساتل د محمد رسول الله ده وآتینا داوود ورکړی موږ داوود علی السلام د زبورن زبور د داوود علی السلام یې ولې ذکر کو زبور مطلب دا دی چې غرواله پس راځي په دین باندې راځي او په کتاب باندې راځي نو الله می الله وی کتاب ورکړو قل ادعوا الذين زعمتم ويراوا بليا کسان چې تاسو خیال لپی من دونه علاوه د الله نه فلا يملكون كشف الضر اختیار نه لري تاسو نه د لري کولو د تکلیف ولا تحویل او نه د بدلولو اړولو اولائک الذين دغه کسان يدعون چې د مشرکان ربلی یبتغون غو لټی لار رب خپل رب تل وسیله نزدېکت نه باندې پوښوي دا مشرکان چې کوم اولیاء او ته چغي وي الله یبتغون دغه ځان لا لټي الی رب خپل رب ته وسیله نزدېکات او ځان لا یادی دا الله بندگی کې چې موږ الله ته نږدې یو غو ته چغي وي ايو ما قربكم یو چې دیونه نږدې دي نو غ زیات کوشش کوي ها ويرجون رحمت رب ويرجون رحمته تما ساتي درامت د الله او خافون عذاب او یریږي د عذاب د الله نه په کتاب کې مستور لیکل شوی وما منعنا ندی من کړی موږ لرا نور سره بلایات چراولی کوم معجزې دی چې معجزه ولې ناراضي زموږ د بیت الله وی ندی من کړی موږ لرا لګلو د معجزو لنا الا ان کذب بیا الاولون مگر انکار کړی وډم بنو په باغ باندې عذاب راغلی څوک چې معجزه وغوړي نو منی بیا به عذاب دینو والله یا معجزه زکه نه را لګم چې معجزه راولګم دیونه منی بیا بس چلی عذاب به سمدستي وما منعنا نه دې منع کړې مونږ لره نور سره چې راولېږو ولایات معجزې الا ان کذب بها الاولون د دې د طبيعت موافق ښه نور معجزې خو الله را لګري دي به څنګه معجزې غوښتلې الله یې غوښه معجزه نه را لګو الا ان كذب بها الاولون لیکن کار کړه وړم بنو واتینا ثمودنا قطس مبصرتن لیکن ازمایش د پاره د خلکو و اشاره جرات الملعونه تناونه چې بدی بیان شوی دی بل قران په قران کې اس شی زقومه قران کې دا ویلی والله چې دا ونه ده په جهنم کې دا هغه ونه بس کوي دا په د ګناګارو خوراکي نو ابو جال دلی دی و یو طرف دې دې چې ور دې چې ګټي سي بل طرف ته ور په کې ولاړه دا محمد لیوانه نه وي اعوذ بالله ونخوي پوم يرم دي در په ما يزيد هم نزيات دي د پر الا تغيانا مگر سر کجي کبيره ډېر لویا کله چې ویل موږ ملائکه ته سجده وکړي آدم په طرف د آدم علی السلام په سجدو نو سجده وکړه ټول الا ابلیس شیطانو نکړه قال ویل شیطان اسجدو آیا ز سجده وکم لمن هغه چاته خلق ته کتاب پیدا کړي تینند خټینا زما اصل د ګوره د اصل د ګوره قال ویل ربکم الذی رب تاسو هغه ذات دی یسجی لکم الفلک چې بوزي کیشته تاسو برا په دریاب کې لتبتغوا چولټ تاسو من فضلی د فضل د الله نه انه کان بكم رحیما یقینا دی الله په تاسو مهربان و اذا مسکم الضر کله چې ورسی تاسو ته تکلیف فل بحر په دریاب کې ذلن ورکشي تاسو نه مناغه سو تدعون چې تاسو را بلل الا یا مگر دقه یو الله ته چغي وای فلما نجاکم کله چې مون خلاص کو تاسو له البر وجه ته ارستم تاسو مخاړوي او دې انسان کفور نه شکر چې بیمار شي الله توبه مې دی یا غریب شي یا الله دې پرې مې مالدار کړو اې دا به سب سمځي کې لګو چې الله وی صحت ورکم مال ورکم دې بیا غشن آرامي شي اپا امین تم آیا تاسو به یری بچ بچی تاسو یې غسی په بكم الار بكم الجانب بربر چې او مونډي الله تاسو لا په وچه کې او يرسل علیکم حاسبا یا براولی کې پتا سو باندې الله کانی باران به باندې وګړي کانو ثم لا تجدو لكم بیا بنم میزان د بار وکیلن سو ذمہ وار د خلاصي ام امین دبایا تاسو به بچي یعیدکم چې واپس کې الله تعالی تاسو لپی په دې دریاب کې تاراتن اخرى بلزل فیرسل علیکم نو راولیږي په تاسو باندې قاصفا هغه هلاکون کې من الريح دا وانا په یغرقکم نو غرق بګی تاسو لا بما کبردو په سودا چې تاسو کو پر کړه ثم لا تجدو لكم بیا به نمو مې ځان د بر علینا زمو خلاف به په دی باندې طبيعه سوک تپوس کوونکی بس